باب قوله وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون مسله و د سود سود الله حرام ک یو سړی به پیسې په سود باندې ورکړي وي چې سود حرام شونه سوال پیدا شو چی ربه دا خپلی پیسی واپس اغستی شو که نشو اغستی نو قرآن مجید کی رالل چی خپلی پیسی واپس اغشتی شی نه به سوک تا سره ظلم کئی نه به ته د چا سره ظلم کئی لس زر روپی دی په سود ورکړی دی سود حرام شو بس دا لس زر روپی خپلی واپس واله او دا نه چې تا ته اوس لس زره روپۍ واپس نه درکوي دا تا سره ظلم دی او دا به هم نه وی چې ورسره لږه خرچه هم راکړه ته به هم ظلم نه کوې اوس سوال پیدا شو یو سړي له لس زره روپۍ ورکړي دي په سود دلته دی الله په زړه کې واچول چې وای دا مې څه کړي دي نو ته ورغلې هغه ته دی ووایي چې رور هغه زما لس زر روپۍ واپس راکه زه سود نالم هغه غریب سره پیسه هم نه وه اوس چې تالی درکړي تنګ دستو نو بیا سکول پکار دی نو بیا داسې مکوه لکه د عربو د زمانې د جاهلیت کیسه چې وه وی لزر می درته دی نشته دی وی نه وی زدا لزر په لزر شوی لزر په لزر شوی شل زر پیرالی کال پس به بیا ورغی وی هغه شل زر میرا هغه سره بنوي وی دا دا, دا شل په شلو شوي سلویخ زره به شوي داسې به کول قرآن مجید وی نه نه نه نه که چېرې هغه سړی تنګ دستو نو حکم او مسله څه ده انتظار ورته وکړه وایي ښځه چې اوس د سره نشته کال دی راکړه چې کال له د سره نشته بل کال دی راکړه دا دغه وکړه او که یو کار ته وکړه نو داسې بونی چې مړه بس خو ته ورخیراتي ورماف کې چې زه دا مې درته صدقه کړه او در معاف یې کړې نو دا به ډېر د سړیتوب کار دي څه ښکلی بیان کوي و ان کان کشر موجود شو ذو عسرت ان خاوند تنگ دسته تا خو په سود پیسې ورکړې وي سود نالې خو خپل پیسې خپل سرمایه لې خو هغه تنگ دست وسره شته نه و ان کان کچر موجود شو زو عسرت ان خاوند تنگ دست نو سد فنظرتون دا فنظرتون څه شی دی ځنې خلک وي دا خبر دی مبتدا پټه پرته ده یعنی فل حکم نظرتون مسله سره هغه انتظار دی یا دسی وایه چې فعلیکم نظرتون پتاسو لازم دی انتظار کول فنظرتون نو انتظار کول لی هغه ته الا میسره تر د مالدار کېدو پورې چې الله غا دغه کی مالدار کی بس بیا بدل درکی و ان کان ذو عسرت کشر موجود شو خاوند تنگ دسته فنظرت نو په تاسو باندې انتظار کول لی الی میسره تر د مالدار کېدو پورې خو هلکه که غټ خیرات کوې که نو راشه دا خیرات دی چې دا کمې پیسې دې په سود ورکړي دا پیسې هم ورپرېږده و ان تصدقو او خیرات کول ستاسو چې دي خیر لکم دا ډېر ښه دي ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهېږئ وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والاعمش عن ابي زحا عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت دا یو حدیث ته چې سو سو پیری ذکر کو وې دې کې اشاره دی ته ده چې آیا کنه وې د سوره بقره آیاتونه نازل شو نو د دې آیاتونو نه یو یا دوا آیاتونه نه دي مراد دا ټول چې کم د سود بیان پکې راغلي دا ټول آیاتونه ته مراد دي عائشه وی لما انزلت کله چې نازل کړ شو پر رسول الله باندې الآیات او آیاتونه من آخر سورة البقره دا آخر د سورة بقره نو په آخر د سورة بقره کې دام دی چې و ان کان ذو عسرتن نو قام رسول الله صلی الله علیه وسلم او درې د پیغمبر علی السلام فقرأهن نو پیغمبر علی السلام اولستل دا آیاتونه علینا پمنګه په خپل امت باندې په خپل صحابه باندې دا آیاتونه اولستل او ثم حرم التجاره او بیا رسول الله دا الله په حکم باندې حرام ک تجارت فی الخمر په شرابو کې باب دا بل باب دی قوله تفسیر د دې قول د الله واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله یو وړو کې آیات ته اکابر وی ډیر لوی شان والا آیات ته وی کدا یو آیات د چا سره ته ورپریوت بس نور نصیحتونو ته ضرورت نشته بس دا نصیحت کافی دی الله وی واتقو او یریږي تاسو یومن د عذاب د یوې ورځې نه چې هغه د قیامت ورځ ده واتقو او یریږي تاسو یومن د عذاب د یوې ورځې نه چې هغه د قیامت ورځ ده څنګه ورځ ده ترجعون تاسو به واپس کړئ شئ فيه په دغه ورځ کې ال الله الله ته میدان حشر به لګېدلی الله به د خپل شان مناسب راغلی او تخ به لګېدلی وي حساب به کېږي الله ته به پیش کېږي د دقې ورځې نه ویرېږي واتقو او یریږي یومن د یوې ورځې نه ترجعون چې تاسو به واپس کړی شئ فيه په دغه ورځ کې الی الله الله ته حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله ابن عباس وی په قران مجید کې چې څومره آیاتونه دي د دې ټولو آیاتونو په آخر کې دا راغلی دی مطلب دا دی دا آخري حکم دی څه بدل شوی را بدل شوی نه دی پشمار یو څو ورځې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې وو بیا لاړ دنیا نه نو عبد الله ابن عباس وی قال عبد الله ابن عباس وی آخر آیت آخر آیات نزلت چاغه نازل شوه دی علی النبی صلی الله علیه وسلم په پیغمبر علیه السلام اخیری آیات چې پر رسول الله باندې نازل شوی دی نو هغه څه دی آیت الربا هغه آیت د سود دی او الته ترجمه هم د تکي خو دلته د حدیث هم راوړو اشاره دې ته وکړه چې آیت الربا کم یو دی واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله بس دا اخریو او دې سره چې دی وحی چې دی نوره بنده شوه بس بیا ما به په شمار یو څو ورځې وي بیا ما سم دنیا نه لاړ ښه باب قوله دا باب دی د دې قول الله لار سورته بقره اخیری رکو ده یې په زړه کې پټه ساتي یحاسبکم به الله حساب بو کی تاسو سره پاغي باندې الله پزړه کې مروره خبره ده کزړه کې دی وساتله او کدی خکارا کړله الله به سره حساب کوي پزړه کې دی د دین سره به اندازې محبت ته د احادیثو سره د بی اندازې محبت دی د قران مجید سره د بی اندازې محبت دی خو په خوله نه وي اوم به د سره الله حساب کوي هغه یو ځای کې دی کنه د سورته غالبا سوره اخلاص دی رسول الله څه خبره کوله هغه سړی وی حضرت زما د دې صورت سره محبت دی وی د دې محبت به د جنت ته داخل کی الله به سره حساب کوي چې خاص تا زما د کتاب سره محبت وو زما د رسول د حدیثو سره د محبت وو او که په خلی د ښکارا کړو هم صحیح ده په خلی ښکارا کول دا دي چې راشي کې نه وې دغه کې د قصې د بېمانه ځنې خلکو یره نو زما د دغه سره ډېر پلانې ډمه مې ډېره خوښه ده د هغې سندرې مې ډېرې خوښې دي که په زړه کې پټ ساتې او که ښکاره کې الله به سره دغه کوي حساب کوي نو چې حساب کوي نو څنګه حساب وي د هغه حساب طریقه د تفصیل په چا چې الله کرم وکړي الله به هغوی ته بخشش وکړي او چې څوک بدنصیب وي هغوی ته به بخشش ونه شي فیغفرو نو الله به بخشش وکړي لمن یشاء د هغه چا د پاره چې داغه خوخه وشي ويعذب او الله به عذاب ورکی من یشاء هغه چا ته چې داغه خوخه وشي والله الله پاک چې دی علی کل شیء قدیر په هر سیز باندې قدرت لرونکي دی الکه مغفرت هم کولی شي او دا رنګ چې دینو دغه جنت هم ورکولی شي الله به د سره د دې حساب کوي نو دلته مشکل را لزان ته ګوري بعض خبره زړه ته راشي خو هغه د انسان په اختیار کې ني پزړه کې ګوري کله نه کله نقشه راشي یره د پلاني ډمانو لتلوي یا استغفر الله یره چې د پلانې جنې سره ملاو شوی وي خزه وای چې لګ بازار ته وتلې وي دا زړه کې رااله دا دسې خبرې دي چې بلا اختیار دي دا ځنې خبرې خیالات په زړه کې راځي خو د انسان په اختیار کې هغه نه ځان ته ګورې نور سړي نه راځي نو اوس په دې خیالاتو باندې چې زمونږ په اختیار کې نه دي په دې به هم الله مونږ نیسي روره دا بی اختیاره کمی خبرې چې راځي ذهن کې دا د انسان په اختیار کې نی په دې باندې مؤاخذه نشته لیکن عام علما بل شان وي هغه دا وي په زړه کې چې کم خیال راشي دا سو قسمه دی کم خیال چې زړه کې راشي او تا زړه کې کلک کړی نی هغه مؤاخذه نشته ها که یو خیال دی راغې په زړه کې او پاغه هغه خیال باندې دی قصد مو کې چې داسې کوم نو که دې کړي وي او که دې نه دې کړي الله دې نیسي ما وی خیال کې دراله لاسه خبره خو بده ده ای زه داسې وای یره بیګاله به د پلانی په دکان باندې ډاکه کو دا د زړه کې رالل رالل او د ذهن نه د لاړل بیا ووتل خدای دې بی خوباسي شیطانه څه دغه کې دی باندې مؤاخذه نشته خو که دا دی وی چې بیګاله به د پلانی په دکان ډاکه کو زړه کې د ساتلې دی ورام لې او ګرځې دی خو څوکیدار نه ویری دی لکه خو ساتلې او قصد کړي او اراده دې کړي و خو رکاوټ د پیدا شنو په دی بیا دغه دی دا دلته چې وای په زړه کې دې سي یا په خوله دې سي مراد د زړه نه هغه خبرې دي چې تاک زړه کې کلک نیولي او دا غي باندې د عمل کولو اراده دې کړي نو بیا په دې مؤاخذه شته او چې د عمل کولو اراده دې نه کړې په هغې باندې مؤاخذه هغه نشته نو ځکه دی وایي چې عبدالله ابن عمر وایي چې انها دا آیات چې دی قد نسخت هغه منسوخ شوی دی کوم آیات باب قوله دا باب دی د دې قول د الله آمن الرسول بما انزل الیه من ربه آمن الرسول ایمان روړی دی د الله پیغمبر بما په هغه انزل الیه چې نازل کړی شوی دی دته من ربه د طرفه د رب ددنه دا بله مسله ده په قران مجید باندې موږ له ایمان وروړل ضرور دي کنه دي ضرور ضرور دي دا قصې ګوري د پیغمبر علی السلام ذمہواریم ده اول په دې قران باندې ایمان رسول الله راوړی دی به مونږ ته بیان کړی دی بیا مونږ رستو ایمان راوړی دی دا د جنت مسلې او دا د قیامت مسلې او دا د دوزخ مسلې او د حساب کتاب مسلې په دې ټولو باندې زمونږ نه مخکې رسول الله دغه راوړی دی ایمان آمن الرسول بما انزل الیه من ربه ول مؤمنون او دارنګ مؤمنانو وقال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی رب ولا تحمل علينا اسرا رب ته مونږ د اوس د سوره بقره ختميږي بنده لګي د الله نه سوال کوي یا زمونږ ربا ته مه راچوې په موږ باندې اسرا، اسر، بوج، ربه داسې حکم راباندې مه اچوې چې بیا زموږ د پوره کېدو وس نه یې. نو اسر معنی کوي بوج، دې بل شان معنی کوي. وقال ابن عباس، عبدالله ابن عباس وایي اسرا، عهدا کلکه وعده داسې وعده چې زمونږ د پوره کېدو وس نی اوس یو سړی دې راونیسي چې شا به ما سره معاهده وکړه چې سار به ما له یو لک روپۍ راکې مجبوره دی کی نو خطه به سار له څنګه ورکې نو خدای دسه دغه را باندې معاهده او وعده را باندې ما چې چې مونږ د سر پوره کولو پوره کې سر پوره کولی نشو لکه مثلا دا د 50 مونږونه به دروازې کوي اوس عام خلک خدا نشي کولی ربه موږ سوال کوو تا نه د بخشش ستا د دې غفران معنی کوي چې غفران څه ته وایي وایي غفرانک مغفرتک مونږ سوال کوستانه غفرانک د مغفرت ستا چې یا الله تمام ګناهونه راته دغه کې دې وجنه فغفر لنا یا الله ته مونږ ته مغفرت وکړه حدثني اسحاق قال اخبرنا روح قال حدثنا شعبة عن خالد بن الحزاء عن مروان الاسود عن رجل من اصحاب رسول الله قال ها احسبه ابن عمر وی دی خو بیان کوي مروان اصفر د یو صحابینه خو وی لاندې شعبه وی چې زما په ګمان دا دی تر دې ځای پورې استاد صاحب چې دی د سورت بقره تفسیر بیان ک چې د دین فارغ شو نو ورپسې د سوره آل عمران تفسیر بیانې د آل عمران خو ما وی بخاری کې دا یو دغه چې د ترتیب خیال نه ساتي دی د ترتیب کله یو ځای او کله بل ځای او کله بل ځای بل دا دی چې دا حشیم وی علمام وی بخاری په اعتبار د حدیثونو سره ډیر قوي دی خو په اعتبار د تفسیر سره بیا اندازې کمزورې دی کله نا کله دی د داسې زینو تفسیر وکي په داسې طریقه چې د عام علماو نه غدغې خلافي وی د هغې وجه دا ده چې پخوا یو عالم تیر شوی دی عبیده هغه تفسیر کړی دی د قرآن او په هغه تفسیر کې لږې غوندې کمزوری هم وي دی لګېدلی دی بعینه او ما هغه تفسیر دلته را نقل کړی دی نو کله نه کله به لږ دې دغه کوي د عامو نه به دې خلاف کوي نو ویو چې سورت آل عمران سورت آل عمران دا تفسیر دی د سوره آل عمران دې کې به خیر سره د آل عمران تفسیر کوو توقاتن و تقیتن واحدتن دغه دی کنه لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس في شيء من الله الا ان تتقوا منهم تقاه مؤمنانو د مؤمنانو سره دوستانه کوي خان د مؤمنانو نه بغیر د غیر مؤمنانو سره دوستانی مکوي او بیا الله وی زم ګوره د خپل ځان نه يروم چې ته مؤمن پرې دی او د غیر مؤمن سره دوستانه کې دا د الله دشمنی ده ا یو صورت کې جایز دي مثلا په سفر باندې رواني او ټول غیر مسلم کافران دي اوس کته وته زماله سره دوستانه نشته دي تکلیف د ترسي نو په لارې وته وایي چې مړه نو تاسو په شانتي خص خلک چرته دي په خلی وسره سي دغه کې چې دا راته په لار دغه ون رسي تکلیف نو دا جایز الا ان تتقو مگر که تاسو ځان ساتي د دوی نه توقاه په ځان ساتلو سره نو ګوره توقاه ټکی راغی نو توقاه څه ته وایي ځان ساتل نو وایي توقاتن توقاتن ټکی وتقیتن یا تقیه ټکی واحد د دې یو معنا ده د دې معنا یو ده الله د کافرو بیان کوي چې کافر چې څومره اعمالو کې په قیامت کې الله د دې اجر نه ورکوي د دې داسې مثال دی لکه یو خیسته د یو سړي باغی او په هغې طوفان راشي او فیها سرون په دغه طوفان کې سری سر ستا و یخنی دا یخ باد دا دغه لهر دا یخ لهر نو دا چې راشي په فصلونو کنه نو دا ارس اوچ کی پاشنغر کې دا یو هغه دی چې د جمی یخ باد راځي او دا کنګلونه یي دا غنی نه دی دا بالکل او تراو کی نو دا سیر معنا کوي بردون بردون یخنی ها وکنتم علی شفا حفرتم من النار الله احسانات بیانوي یا مسلمانانو مخکې کافر وې د جهنم د کندې په غاړه ولاړ وې بسترګې پټېدل او جهنم ته تلل الله د باندې کرم وکړو ایمان چې دین الله ستاسو نصیب کو صحبت د رسول الله نصیب شو و وکنتم و تاسو شفا د کند غاړې ته وای شفا د کند غاړې ته وای از موږ دا استاد صاحب هم زم ویم الکه چې خبرې کوي کنه په عربی کې مکوي چې په عربی نه پويږي مکوي داسې څوک د ترال دعا وته کوي وی الله دې صحت درکي الله دې روخ کا په عربی کې مکوي ځکه عربي ډیره خطرناکه ژبه ده مو سره په خپل ملو الله دې شفا درکې کم ځای ته تللی وي شفا هسپتال ته ته خدای په خیر کې خیرې کې ده ته څه وې الله دې شفا درکې یعنی دکان دی هغه دغه نه دی هغه غاړه دې نصیب شي چې ور پریوځي چې خلاص شو ده نه خو خیرې دي شفا چې د شین زور شي د کندې غاړې ته وایي د کندې د غاړه تاسو څه کمر دی ته وایي یو د شین زیر دی شفا نو شفا صحت ته وایي نو ما وی په عام خلکو له عربی کې اوس یو زور زیر سره خبره بدلیږي الله دې شفا درکړي دا خو تا خیر هغه ته وکړي په پښتو کې وایي نو وکنتم صحابه وې تاسو علا شفا حفرتن په غاړه د کندې بسترګې پټېدل او جهنم ته تلل خو ما وی الله درته څه درکو فضل د باندې وکړو ایمان نصیب شو مثلو شفر رکیه پشان د غاړې د کوی لکه هغه کوی نی هغه کلا او کوی چې هغه خلک ارټ پی لګی هغه د ارټ کوی دی او د هغه هغه غاړه د غاړه نو سونه خطرناک دی دقه سي ده مثلو شفر رکیه په شان دا غغاړې د کوي بیا معنی کوي شفا وهو حرفها حرف جانب ته وي وهو او دا شفا شه دی حرفها داغه طرف داغه دی طرف غاړه الله تعالی تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال قرآن مجید د غزوه احد نقشه پیش کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاسونو باندې صحابه کینول الک دلته تاسو کې نه دازه ساته دلته تاسو کې نه دازه ساته هغه تاسو ویلو 50 کسان را وستل غونډه نه و پاغه باندې کینول تا جوړو دا غوی د پاره معسكرن زید جنگ د جنگ زید ولا جوړو داسې به جنگ کوي داسې به کوي بیا الله بیان کوي چې د خلکو محبت د سشي سره دی زوینا للناس نشاندار پخوا به د خلکو څلور پنځه سوه اسونه وو په دې کې به څه ښه اسونه او څه به بېکاره وو چې کوم به ښه اسونه وو په هغې به یې نشانې لګولې وي نو دی به چې خپل اسونو له ورغې نو کتلو ته به ضرورت نو بس هغه نشانې ولا به را دغه کو رانیوه نو والخیل المصومتې او دغه اسونو نشاندارو سره معنا درته کوي والمصومو مسوم څه ته وایي؟ الذي دا هغه اس ته وایي له سیماء چې د هغه نشانه وي چې په هغه باندې یو نشانه یې نشانه نشانه داسې بعلامت یو نښه ځینې خلک داسې نښه وکړي سیخ راوالي د پتون پورې ولو وي ګرم چاپه جوړه کی نو په یو علامه او صوفتن یا په وړې دا چې د وړې غوندې لږ راوالي د غاړه کې ولې اچولي او ما کانا یا چې څه وینو او ما کانا یا سی چته چیتره دی و پورې دغه کړی دا جرس دی و پورې ځوړند کړی دی او ما کان یا سوی بل زیته لاړ اوس ګوره ډیر رستو لاړ وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر ډیر الکه تاسو چې نن د پیغمبر مرګتیا کوي او جهادونو ته ځئ نو دا سنوي خبره نه ده تاریخ وګوره ډیر خلک داسې دي چې د پیغمبرانو سره روان شو او جهاد به کو وکای من نبی او ډیر پیغمبران قاتل معه چې جنگی دلی دي په مرګتیا داغه کې ربیونه خدای والا خلق ربیونه د الله والا خلق نو د ربیونه مفسرین دوه معنی کوي دی دغه یو معنی کوي ربیون یا جمع ده مفرد د دې راځي ربیون الله والا الله والا الله والا چاته وي چې کم خلق نور خلق الله په لورا بلی دا ربی شو ربی ربی معنا دی الله والا رب والا ما وی رب والا سوکی چې خلق الله ترا بلی الله طرف ته نو ربی یونا الله والا تاسو تم دغه کوي ربيون سمانه وی الجميع دا ربيون چې دی دا جمع ده دا ربيون جمع ده اول واحد او واحد او مفرد دا غي سرازي ربيون ربي رازي معنا رب والا بزرگان وی رب والا سوک دی نو استاد صاحب وی ار سړی لالچی وی او د قوم نه تمای ار سړی د دې قوم داسې مثال لکه کان د غره کان نه دی څوک پکې کوشش کوي چې ورننه وزم دا شی ته راوباسم څوک کوشش کوي چې پکې ورننه وزم چې دا سیستې راوباسم څوک بل څه کوي څوک بل څه کوي مولیان دا کوشش کوي چې په دې قوم کې دا لکه کان دی چې چرته سورې پکې وکړو او داسې خلک پکې پیدا شي چې هغه راشي د الله د الله او د الله د رسول دین ته ځان پوي کی څوک دا چاڼ کوي قاریان صاحبان هغه دا کوشش کوي چې د قوم د کې ورننه وزو چرته سوري پکې پیدا شي کان دی چې چرته داسې کسان پیدا شي چې هغه حافظان د قران شي دا خکلی پیران هغه دا دغه کوي د تصوف په ذریعہ یره چې شاسې دا خزانه ده چرته ورننه وزو او داسې خلک پیدا کو چې په بیعت سره د دوی اصلاح وشي دنیا نه نفرت راشي آخرت سره تعلق پیدا شي ما وی بد عمله پکې مدغه کیږي نو ما وی ربي هغه ته وی چې هغه قوم پس انختی او د الله طرف ته راغلی ربلی غونډې ډلې ډلې به راتلل ګروپونه چې تاسو ته وایي دا به د پیغمبر سره شامل شو او کافر سره به جهاد کو خ استحسونهم باذنه بیا د احد نقشه ده ځنې خلکو وی چې مونږ سره خو الله وعده کړی و د نصرت هغه ولې ونه شو وی خدای په خیر کې نصرت وعده د سره ولې نه وشوي هغه تاسو چې په احد کې په اول ځل کې کافرو باندې ولګېدی او دغه وها او دغه وها او دغه وها او دا وها نو خو دغه امداد وکنه خو چې تاسو د رسول الله حکم خلاف وکړه مورچم پرې خودله الله فتح په شکست بدل کړه استحسونهم عام معنا کوي تقتلونهم هغه وخت کې چې تاسو دا کافران څه کولو قتلول خو د حس یحس یو معنا دی د بې خشیر استل یوونه د کنا کله څوک د سر نسو وي څوک د بې خرو باسي دلته د بې خر استل استحس دې معنا کوي استحسونهم هغه وخت کې چې تاسو بې خکندي کوله د کافرو ملک جانه چې سړی دې مړ که خو بیخ دې ولا وویسته نو معنا کوي تستعسلونهم تاسو بیخکندی کوله د هغوی ښه پس شي باندې قتلن په قتلولو سره دا بیا بل ځای ته لاړ او کانو غزن دا دغه نه دي چې ځینې خلک په سفر لاړ شي د کاروبار د پاره یا د جهاد د پاره لاړ شي نو دل اول ته بیا وته څه حادثه پیښه شي نو دا منافقان وایي چې وا کچری دوی زمنګ سره وي نو ما ماتو وما قتلو نه به دوی هلته مړه شوي وي او نه به دوی چې دی نو قتل شوي وي مونږ خو منافقانو وی چې مسلمانانو ته ویلې چې احد ته مه ځئ خو زمونږ خبره ونه منله که نه وی تللی نو دوی به مړه شوي او قتل شوي نه وي نو دا مسلمانان چې په سفر باندې لاړ شي نو ماوي د خپل کاروبار د پاره لاړ شي او کانو غزن یا ویدوی غذا کون کی غذا ته لاړ شي غزن معنا کوي غذا کون کی وی دا جمع ده او واحدها واحد او مفرد دا غي چې دی غازن هغه غازین دی یو ته سوای غازن غزا کون کې جمع سرازی غزن غزا کون کې دی ما وی کنه چې ان الله فقیر و نحنو منګه دغه الله وی سنکتبو زر دې چې مونږ به د دوی خبره ولیکو زر دې چې مونږ به د دوی خبره ولیکو اوس دا خبره خو د الله د شان سره مناسب نه ده ولی الله د سی کلم راوالی او د سی لیکی سره نو دې دا غي جواب کوي وی ذکر د لیکلو دی مراد ته نتیجه ده د الله اکثر صفاتونه داسي چې په اعتبار د نتیجې سره الکه تاسو چې یو شی په کاغذ کې ولیکئ نو ثابت شو که نه شو وره چې لیکلی دی نی دوه کاله پس به نه یری خو چې ودی لیکه نو د لیکلو سره دغه راغی ساتنه د هغې راغله نو د دې معنی کوي د سنکتبو معنی کوي چې سنحفظو من به ثابت کو د دوی دا خبره په لوح محفوظ کې او ګوره الله تعالی زمونږ د پوهې لپاره نن خبرې وکړې که نه دا دغه نه دا بله بلا چې راغلې د کمپیوټر هغې خو لیکل ني خو خو خالي یو دوه بټنې ووهه او دوه بټنو سره بیا دغه ټول هر څه پکې محفوظ شي نو سنحفظو موږ به محفوظ کو او به ساتو ثابت به کو د دوی دا خبرې څوک یې داسې جواب کوي سنکتبو موږ به حکم وکړو د لیکلو پر ورځ د قیامت ماوی مؤمنانو ته الله پاک ډېر لوی قدر ورکړي دی ډېر لوی قدر دنیا دنیا دا ده چې دا ځای د قدر نه دی دا ځای د مهنت دی ښه مهنت قدر به هلته کې ښکاره کېږي قیامت کې درته به پته ولګي چې دا میدان حشري او چوټي شي میدان حشر جنت والا الله به مؤمنان جنت ته داخل کړي نو چې جنت ته داخل شي اول چې د ملمستیا په تور باندې دوی ته هغه کم شی پیش کیږي حق اریان بشي چې یا الله دنو دا دومره قدر دا دومره عزت نو نزلن وی به د دوی د پاره نزل دوه معنی کوي ثوابا د دوی لپاره به څه وي ثواب وي خو دا معنا کم خلک کوي ښه په ورځ د قیامت به د دوی لپاره نزلا د خپلو اعمالو بدلی دویمه معنی کوي ملمستیا دا عام خلک کوي وی با د دې د پاره نزولن د جنت پسې د جنت نعمتونه نزولن دا به ملمستیای د دې مؤمنانو نزول هغه سیسته وی چې اول ځل خلک ملمته دغه کوي پیش کوي نزول هغه سیسته وی چې اول خلک ملمته پیش کوي ګوره اول ملمته خلک خشه پیش کوي دوی مرز بیا لګ معمولی شی پیش کوي درې مرز بیا لا معمولی سلوره مرز بیا وته اشاره کوي چې بس ځه اجره کې ځای نشته دی نو دوی ممانه کوي چې ویجوزو او دام جایز دی ریاضه دا نزول مصدر دی ملمستیا خو مصدر په معنا د اسم مفعول له نزول هغه سیس ته وایي چې په میلمستیا کې پیش کې نزول هغه سیس ته وایي چې په میلمستیا کې پیش کې تاله چې بیګا درانه میلمانه رالل ماښام دی وته سش په درستخان کې خودل دقه شي دا ملمت د کم شي پیش کو دغه ته دغه وای نزول پوه نه شو دا نزول یو معنا وکړه ثواب دویمه معنا دا کوي نزول مصدر دی خو دا مصدر په معنا د اسم مفعول سره دی مطلب دا دی هغه شی چې ما وی ملمت خلک ور وړاندې کوي نو وی چې ويجوز دام جایز دی چې و منزلون دا صيغه د اسم مفعول دی وړاندې کړې شوی من عند الله د الله د طرف نه د الله د طرف نه به دوی ته ملمستیای او سوال پیدا شو نزول څنګه په معنا د ملمستیا سره رااله وی تا د عربو خبرې نه دی اورېدلې که قولک لکه دا قول انزلته ملمستیا مې وته ورکړه خیال لري کله نا کله خسړی راشي دا د قوم و پورې ونخلي یو وی چې ما سره بل وی چې ما سره چې چا سره لاړ شي نو سبا دی بیا فخر کوي وی انزلته ملمستیا مې وته ورکړه نو معلومیږي چې نزول ملمستیا ته وای دلته معنا دی هغه سیس چې ملمست ملمته ور پیش کولی شي خ وقال مجاهد امام مجاهد وی بیا لاړ واپس والخیل المصومه او د دې محبت د چا سره دی د غاسونو مسومه او سره دی نو الته خو موږ د مسومه معنا وکړه نشاندار کنه لیکن امام مجاهد مل معنا کوي المطهمه الحسان مسومه هغه سونو ته وایي چې کمال ته رسیدلی او پرنګ او ډول کې خکولی متهمه هر هغه سیس ته وایي چې هغه په خپل لغه کې کمال ته رسیدلی عالم چې علما چې خپل کمال ته ورسی متهمه وته وي جاهلان چې په خپل جهالت کې کمال ته ورسی دا دغه وته وي نو اس چې په خپل کما خپل کمال ته دی ورسی او خسته منډه وي نو وي المتهمه چې هغه کمال ته رسیدلی وي او الحسان او هغه خپل خسته دی د معنا وکړه وقال ابن جبیر او ویلی دی سعید ابن جبیر د حضرت عیسی علیه السلام د یحیی علیه السلام باره کې سره دی وسیدا وحسورا دا به داسې هستی دا چې دا به سرداری وحسورا او دی به ځان را بندون کی وی د خزونه سړی چې خزو لنزي نو هغه دوه وجې وي یا دا دی چې نامرد دی د خزو لنه ورزي دا څه کمال نه دی بلکې دا عیب دی یو هغه دی چې خزو لنزي په ځان باندې مجاهده کړي محنت په ځان کړي د خپل محنت او د دیندارۍ د وجې نه نزي دلته د یحیی علیه السلام باره کې چې راځي وحسورا او دی به ځان را بندونکي وي مطلب دا دی چې نامرد نه دی د ښځو طاقت شته خو سره د دې نه دی د ښځو نه ځان را دغه کوي را بندوي نو وحسوره او ځان را بندون کې وي د ښځو نه معنی کوي لا یأتي النساء چې دې نه نږدې کېږي ښځو ته و ان بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا دی باوی الله مونږ سره امداد نه کوي وی بلا ولنا ان تصبروا کچره تاسو په میدان کې صبر وکړو وتتقوا او دا خلق او تاسو کې تقوا پیدا شوه او دا درته رالل من فورهم هذا نو د فورهم څه معنا ده فورهم موږ خو عامه معنا داسې کوو چې دا کافر د ترالل من فورهم هذا اوس دستی تاسو وایې که نه لکه فوري دا کار وکړه دستی لیکن دی بله معنا کوي من فورهم من غضبهم کافران چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه په سرال احمد نو صحابه ول پلار وجلیو کنيکي ول وجلیو څه چلې کړیو اسم نو خود دې کافرو د مسلمانانو سره غوسه وه هغه غوسه وه د هغه غوسې د وجې نه دا ظالمان رالل رالل بدر ته او چې رالل الله نصرت وکړو د خپل پیغمبر او ټول ختم کړو نو معنا د فور معنا کوي غوسه که دوی رالل تاسو ته من فورهم هذا د غوسې د وجې د دوی تاسو ته زړه کې غوسه ده ناغې وجې ژوندې دی الله تی رو باسی هغه ساس کې د اوبو نه دی چې هغه د بنی آدم د پیدا کېدو تخم دی دا تی رو باسی دا الله اولګې ده د ژوندې نه یې څه شی رو وستو مړی او بیا سه دی تخرجو میتتن چې دا نطفه روزی تخرجو روزی میتتن بیسه هغه دی د سا والا نه بې ساره ووت بیا ویخرج منها بیا یو څو ورځې پس نه دی یو څو میاشتې پس همدغه نطفه چې بې ساره الله ته یو ښایسته ماشوم سا والا راوباسي ویخرج منه الحیه او راوباسي الله د دې نطفې نه ژوندی وای دا الله ذکر کوي تسبیح بوک دغه بل څنګه دی بل عشی ول ابکار الکه دا الله تسبیحات وای په بیګی کې هم وای او په سبای کې هم وای هر وخت کې دا الله تسبیحات وای ابکار معنی کوي اول الفجر او عشی چې دی دا څه ته وایي میل الشمس دا اوړېدل دي د نور نور چې واوړېده دې ته عشی وایي نو دا شروع شو شروع شو تر نور پریوتو پورې الا ان تر دې پورې اوس دلته د راوي شک دی چې کومې پورې نو الا ان نو راوي وی اوراه زه ګمان کوم په خپل استاد چې د سې راته ووې تغربه یعنی داسې دی الا ان تغربه تر دې پورې چې نور پریوزي د زوال نه تر د نور پرې وتو پورې دې وخت سوی عشي بیا سر ته راغی وی الله هغه ذات دی چې هغه راولېږل په تاسو باندې آیاتونه خدا آیاتونه دوه قسمه دي محکماتون دا محکم دي هن ام الكتاب و اخر متشابهات منه بعض د قران مجید آیاتونه آیات محکمات هغه دی آیاتونه محکم دلته د محکم معنی مضبوط مکوي ښه خکل خبره دا ده چې د محکم معنی او کې واضحات واضحه چې کم سړی په عربي او پارس پويږي دا غي په مطلب پويږي اقيم الصلاه دا ځکه اتو زکات ورکعوا مع الراكعين ها دا دغه دی نو منه بعض د دې قران آیات آیاتونه دي محکمات چې هغه واضح دي خیال لري او دغه واضح آیاتونه نه دي دا تعلق د حلال او د حرام سره ساتي وقال مجاهد امام مجاهد وی الحلال والحرام هغه آیاتونه چې کوم ماوي بیان د حلال او د حرام او د واضح هي هغه ته محکمات وي و اخر متشابهات او نور آیاتونه دي هغه متشابهات دي استاد صاحب د عامو مفسرینو خلاف دغه کوي تفسیر کوي د متشابهات منګه معنا دا کو چې دا غي مطلب واضح ني و اخرو او نور آیاتونه دي متشابهات چې دا غي مطلب واضح ني پوه شو په دې لکه ید الله د الله لاس الله کیناست په عرش سمانه کیناست اوس دا داسې ایتونه دي چې د دې مت واضحه مطلب مطلب واضح نه دی الف لام میم څه مطلب دی کاف ها یا عین صاد څه مطلب دی نو د متشابهات عامه معنا کوي داسې چې د هغې مطلب واضحه نی لیکن دی بل معنا کوي اصل کې مت... متشابه په معنا د دغه سره راځي کتاب دی چې هغه هم مثل دی اول او آخر او منځ ټول یو شان دی ریاض خیال دی الته دا متشابهن معنا څه ده مثل نو دې معنا دلته دا کوي و اخرو متشابهات او نور آیاتونه دي چې هغه هم مثلی یو آیات د بل تصدیق کوي دا معنا کوي یصدق بعضه چې تصدیق کوي بعض د قرآن بعضن د بعضو الکه د هغې مثال به څنګه وي چې آیاتونه وي او یو آیات پاسی او د بل آیات تصدیق کوي که قوله تعالی لکه دا قول الله وما یدل به او گمراه بنکی الله په دې قران سره الا الفاسقین مگر فاسقان معلومیږي دا خبره چې فاسقانو باندې څه شی دی گمراهی په فاسقانو په نصیب کې او په حصہ کې ما وسه دی گمراهی دی دا خیال لري دی آیت نه معلومه شو چې د فاسقانو ماوی په حصہ کې گمراهی ده اوس راشه بل آیات ته وک قوله یا دا قول الله جل ذکره ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون الله ګرځي دا پلیتی او دا بدعملی په هغه خلکو چې هغوی عقل نه کوي اوس ګوره دې ځنه دا معلومه شو چې د دین نه پوهه خلک هغوی باندې الله دا مرداری ورچي نو مرداری څه د ګمراهی کنه نو دې ځنم دا معلومه شوه چې د بيدین خلکو د پاره گمراهی ده او د مخکنه معلومه شوه چې د بيدین خلکو د پاره څه ده گمراهی دا یو آیات پاسه ده د بل آیات سه وکړو تصدیق یا لک بل وک قوله یا لک دا قول لا الله دریم آیات تی والذین اهتدوا هغه خلق چې هغه په سم لار رواني نو زادهم هدا الله به زیات کړي د هغوی دپاره هدایت تاسو پرون سبق کوم ځای پورې ویلو خو چې نن شو نو نن هم د هغې نه راړوان دی که نه خبره زیاته شوه که زیاته نه شوه پرون هم مثلا یو سیر ثواب و نن ستاسو یو نیم سیر ثواب شو سبا که الله تعالی مقدر کړه رالی دوه سیره به شي داسې زیاتیږي نو دین هم دا معلومه شوه چې څنګه مسلمان د پر الله هدایت زیاتوي نو داسې د بیمانه د پر الله څه زیاتوي ګمراهي زیاتوي دا د هغې تصدیق شو ښه دا لږ ځای وایو نو بس دغه کوو فاما الذین فی قلوبهم زیغ کم خلق چې د هغوی په زړه کې کوږوالي کجروي وي کاږي نه تاسو سه ناړامه نو هغه خلک چې د هغوی په زړه کې وي زیغون کوږوالی د حق نه استاد یې معنا کوي شک کن د چا په زړه کې شکی ابتغاء الفتنه دی نو دوی لګي دوی د بل ځای تفسیر نه کوي د متشابه پسې لګي دي د دې څه مطلب د ید الله څه مطلب ان الله استوى على العرش د دې څه مطلب فیتبعون ما تشابه منه دوی تابعداری کوي او تلاش کوي دا آیاتونو چې کوم متشابه وي د دینه او د صد لپاره ابتغاء الفتنه د لپاره د د طلب د فتنه خام الکه دا زه لګران دی خام دا به وایو